بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد پرون مو په دې خبرې خبرې کړې وې چې د دې دورې مقصد څه شی دی او مقصد من بس مختصر دا بیان کړو چې د عقیده او د عمل کوم مسایلو ته د مجاهدینو فوري تور باندې ډیر زیات ضرورت دی دا ډیر قاعد ورسره موږ ځکه لګو چې کېدای شي سلو مسایلو ته د مجاهدینو ضرورت وي په هغه کې بیا څه ډېر زیات ضرورت وي بیا هغه ډېر نان څه ډېر زیات ضرورت وي کوم مسایلو ته وي نو موږ چې هغه ور زده کړو وس تر وسه هغه د مجاهدین ټول زده کړي بیا درجه په درجه کوم ته ضرورت نور پیخیږي بیا نور زده کوي چې بیا نور پیخیږي بیا نور زده کوي نو ان شاء الله ته د مجاهدین امیان علما جوړ شي امیان علما منا درس لیکل لوستل به دور خنور سی خو په یاد ورته عقیده یاد وی او په یاد ورته احکام یاد وی ابن قیم رحمه الله مفتاح در سعاده کې فرمایي العلم الحفظ علم اصل کې یادول دي هڅه کې دونه دنیا علوم پراته دي علم هغه څه هغه ته یاد نو دورې مقصد بیان شو بیا دغه دوره پنځه درجه ده اوله درجه کې د لا اله الا الله بیان دی محمد رسول الله دویمه درجه کې بیا د هغه مشهور معبودانو او د کفري مذهبونو بیان دی کوم معبودان الله نه علاوه معبودان جوړ کړی شوی دي او څه کوم کفري مذهبونه دنیا کې مشهور دي دا غو بیان دی او زیات تفصیلی د اخ کفري مذهب بیان دی هغه کفري مذهب سره مو اوس مخامخ یو واغه کفري مذهب اسلام ته مقابله د پر راوتلی دی دوه سوه کاله وشو چې هغه کفري مذهب میدان کې دی اسلام سره مقابله کې هغه کفري مذهب د تمام دولتونو بغیر د دولت الاسلامیه او د خلافت اسلامیه نه څومره دولتونه دي د ټولو مذهب دی که هغه اصلي کفیر وي که مرتد وي که امریکا وي او که افغانستان وي او که پاکستان وي که انډونیشیا وي او که سعودیا وي د دې ټولو مذاب دی او دی واجب نه دا وضاحت د زیات ضروري دی او مسلمانان هغه د کفري مذاب په تور پیژني نه خطرای مسلمانان ته ځکه ډیره زیاته ده خطرای په دی واجب ورته زیاته ده چې کفري مذاب په تور پیژني نه خطرای په دی واجب ورته زیاته ده هغه د ټولو چې څومره دولتونه دنیا کې بغیر د دولت اسلامیانه چې څومره دولتونه دي د غټول دولتونو مذاب دي نو الناس علی دین ملوکهم ولا خبره د خلق باغ مذاب وی چې کوم مذاب نه بچیان وي متاثر کیږي ونه څه خپل ورنه متاثر کیږي څه خلق په زبردستی متاثر کوي ډېر غټ اثر لري نو دویمه درجه کې مو کوم معبودان الله نه علاوه معبودان جوړ کړی شوی دي باطل معبودان دي داغه بیان کو داغه مقابله کې به د الله عزوجل بیان کو او مقابله کې همدارنګه څومره کفري مذهبونه دي مشهور داغه ټول ذکر کو هغه کې به خصوصي اهمیت نوې کفري مذهب ته ورکړو ځکه زړه کفري مذهبونه مغلوب دي او د نوې کفري مذهب غالب دی زړو کفري مذهبونو لاس کې حکومت نشته او نوې کفري مذهب لاس کې حکومت دی زړه کفري مذهبونه مسلمانان پیژني چې د کفري مذهبونه دي دیو جن مسلمانان ته ونه خطر نشته مسلمانان هغه نفرت لري د نوې کفري مذهب مسلمانان نه پیژني چې د کفري مذهب دی جن مسلمانان خطر لري نو دا به مو واضح کو د دې مقابله کې اسلام واضح کو همدارنګه دا خو دویمه درجه شو دریمه درجه کې به مو هغه ادارې ذکر کو چې کومه ادارې د کفري مذهبونه چلوي کفري مذهبونه چلوي چلوي چلوي معنی څه حکملوي کروي دا ذکر وکړو څلورمه درجه کې و ان شاء الله چې موږ د دې کفري مذهبونو خاص طور په به د نوي کفري مذهب سیکولریزم او د دې چې کومې ادارې دي د دې د متولو او د دې مغلوب کولو ولا طریقه خیو ان شاء الله څلورمه درجه کې د څنګه ماتي او دا څلورمه درجه کې چې کومې خبرې کوي موږ د اوله درجه درجه نه د ټولې خبرې رسول دي که اوله درجه کې لا اله الا محمد رسول الله بینو نو مغه نه به ټول خبر شول چې کومه عقیده مو هغه کې بیان کړی وي نو عمل خو اصل کې هغه حقيقي عمل چې عقیده نه راوخته شي نو کومه عقیده چې لا اله الا الله کې بیان کړی وي هغه عقیده ته مو څلورمه درجه کې عملی شکل وکړي څلورمه درجه او پنځمه درجه کې به فرق ده چې څلورمه درجه کې هم صرف کوشش کوو په اغ نهج باندې کوشش کوو چې کوم د کوم نهج مو ته الله عز وجل خیال دی او نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې نهج دی نو په هغه طریقې مو کوشش خالص کوو هغه نه خو مخه ضروری نه چې متفات حملو شي څلورمه درجه خبر خدا البته پنځمه درجه کې کوم شونه مو ذکر کوو نو هغه هغه صفات دي کنه هغه صفات ذکر کوو هغه سره فاتح خو مخه ملويږي خو مخه فاتح ملويږي سید فاتح حاصلېږي نو پنځمه درجه کې هغه صفات ذکر کوو اوس موږ د دورې په اوله درجه ان شاء الله شروع کوو د 15 درجه دوره ده او د دې خبره زیو ځل بیا تاکید کوم شروع کول نه مخکې څه دا 15 درجه تاسو دې خبره نه هم دا محسوس کړی مو تاسو ته ویلو مجاهدینو کوم مسایل ته ضرورت وي کاغه د عقیده مسایل وي کده اعمال وي نو هغه د څه کېدای شي چې اصل مسایل ته ضرورت دا یو مثال دی مثال دی او غسل مسائل کې مکمل سل مسائل اوس په الحال دو رقم وخت کې ټول مجاهدین منځ د کول مشکل دي نو دی واجب نه بیا غا کوم ته ضرورت وي هغه نام ډیر اشد ضرورت وي څه شي اشد ضرورت ورته وي نو هغه مسائل مو هغه مسائل به سمو غټ غټ رجم کو کډ وډو به خزياتي کې خو غټ غټ رجم کو نو پنځه مسائل دي کنه ته دي پنځه اما غا دا پنځه درجه دي مغه دا شي نه پنځه درجه دي نو بس دینه به تاسو دا معلومه وشو مو دا خبران کړي او کوم ضروری مسائل وي هغه مو فورا اوس دکو ډېر شدید ضرورت کوم مو ته اشد ضرورت ضرورت وي شدید ضرورت وي اشد ضرورت وي صحیح ده نو دا اشد ضرورت ولا بوز دکو د کوم مسائل صرف ضرورت دي او شدید ضرورت دي څه کله هغه نه اشد ضرورت جوړ شي هغه نه جوړيږي څه کله دا ځکه به مغه اشد ضرورت مغه نه جوړيږي صحیح ده نو څه کله هغه ته زده کې دغه زده کې نو بیا هغه ته انداسې 15 درجه ورکو کنه صحیح ده هغه زده کې به نور 15 درجه ورته مقرري کنه وانداسې ورځه ټول مجاهدین دغه تعلیم حاصل کی او سلو درجه ته خبر ورورسي سل درجه مثلا مجاهدین پوره کوي دا یو مثال دی ځاتین کې دی شي کامین کې دی شي مجاهدین کله د سل درجه را پوره کوي نو هغه امیان علما وي ضروري نه چې مفتیان وي او هغه تبلیغ ولا خبره چې خپل څلور ژوندې ژوند و د د الله حکم او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې تیروي شي صحیح ده او هغه ته خدای ژوند څه ټوکه لیدای شي حالانکه څلور ژوندې ژوند چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې تیروي شي او بس کنه نور به پاتې چې بس خالص د افتا کورس به پاتې چې مفتی جوړ شي نور خو خپل ځان پر خو بس واش ولا کنه خپل ځان پر خپل کور ولاو د پر یو کوم څوکتن نه متحت وي هغه ته د شریعت مطابق چلاوای شي بس مو د غوړ زار مجاهد نه شي جوړ شي به کچا شوق یا عربي زده کوي مفتین ځانه جوړوي شیخ القرآن او شیخ الحدیث ځانه جوړوي نو جهاد کې فرق نه رسی ځکه جهاد فرض عین دی او دغه علوم کوم دي دا سړی شیخ الحدیث شیخ القرآن یا مفتی ځانه جوړوي د فرض کفایي دي نو که جهاد کې خلل نه رسی نو هغه عالم دن ته نه جوړ کیږي مشکل خبره نه غټ عالم دن ته نه جوړ کیږي خو دې دا معنا نه چې غټ عالم دن نه شي جوړوي نو دا وړو کې عالم دن ما جوړوي صحیح ده نو یو خدا خبره تاسو ذهن کې وساتئ دا سلسله تاسو اراده مخکې نه برابر وي دا تسلسل مار چا ته دې دوا ترکو پته نشته دا برکات د چا په ذریعہ شروع کیږي څوک په الله دې ته سبب جوړوي ځکه چې اعتراضونه کول ولا خو ډیر دي داخل کې اعتراضونه کول ډیر دي مجاهدینو داخل کې مجاهدینو باندې او خارج نه اعتراضونه کول ولا ډیر دي او صبر چا دا بندوباس ونه کړ یو مولا دا اعتراض کوي چې سره مجاهدینو کې داسې جهل دی او دا عمله دې ته نه ګوري چې مجاهدین د جهل چوک رافه کی ته مدرسې ته دار شي ته مدرسې کې ویش پته نه پرېږدي مجاهدین جهاد پرېږدي خو ته ورته راشه کنه ته باندې جهاد فرض عین دی خو راشه ورته کنه ورځای کا څنګه کې سره کېناو مرکز کې معسكر کې سره کېناو دی غرونو کې سره کېناو نو ورځای کا نو اعتراض خاصون دی بس د چا اعتراض د واجب نه مو دا کار کوو نه اصل کې مو علم فار مسلمان فرض دی اوس علم فرض دی دین دا معنا نه لري خلکو د شنو مطلبونه غلط کړي دي ښا علم فرض دی دا معنا نه لري چې ته یو خاص مدرسې نه فارغ کیږي مدرسې نه فارغ کیدل بعد خبره نه ده د جهاد سره ټکراو نه رسی خو د دې حدیث د معنا نه کم از کم علم وکا کومه جایز طریقې دی هغه ټول جایز طریقو سره کوي به څه طریقې ورته الله په خپل یاد کړي خپل ذکر کړي آسان طریقې الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده په یاد علم کوا صحیح ده لکه څنګه د تبلیغ مفهوم خلکو غلط کړی دی چیرې تبلیغ ولا ټول خلکو بره کې د سوچ لري د تبلیغ کار نه کوي ځکه چې هغه تبلیغ مشتری ته دی او څلور میاشتو څلور تورې ته دی کنه هغه طریقې سره نه ویډیو چې تبلیغ کار دی چیرې ډېر خسړای دی بس د دین کار دی نه کوي شیخ افسلام په باره کې زیری والله عالم کنه ترجمه وکړه ډېر ښه ترجمه وکړه افسوس د دین کاری کوله نو مطلب دا چې هغه خالص تبلیغ اندی ته یې دا چې مولان علم خالص دي ته یې مدرسې نه فارغ شي کنه نو مدرسې نه فارغ کیدل علم دی او دې دا معنا نه لري چې د علم نور ذریعہ بالکل شته نه نور ذریعہ شته سوال ذریعہ دې چې چونه سوال وکي تپوس وکي تپوس کول څه په صحیح ترتیب شي خالص تپوس کول سره سره عالم جوړيږي او مطالعه کول سره سره عالم جوړي دی شي وریدل سره سره عالم جوړي دی شي اوس څومره علما دي اته مخ مخ دون ته کوي یو مم ریکارډ کې پورا د بخاری نور کتابونه مشکات وغیرہ ټول شرح موجود دي صوتي ټول مشایخ تقریر عربي کې کو پښتو کې کو نور زبانونه هغه ته ځان ته غږوای شي خپل زبان کې کنه خو استفاده ورنه کوي شي نو د علم صرف یو ذریعہ نه ډېر ذریعہ اگر کدا ډېره بهتره ده چې علم ته د استاد خلې نه وکې نو هغه هغه بن پیږي درخه نو یو خدا خبره تاسو ذهن کې وساتو چې دا خبره دا دا دوره موږ سلو درجه درسو ان شاء الله صحیح ده ضروري نه رسې دا 15 درجه ما جوړ کړې دي نه نور 15 درجه به زه جوړم کنه هغه ته ورته جوړ کړه موږ به ته نشو ژوند دیو کړو الله دې مت شهادت نصیب کړي تیر نو پته نه لګي او یو ژوند دیو بل شي کې مشغول کنه ټول د موزي مور یو کنه ټول دین شریک دین دی کنه ضروري نه چې موږ جوړ کړو اگر که مودا کوشش کوو چې خلافات کو کوشش شروع ده چې خلافات کې به خصوصي تور باندې بیا د ولایت خراسان کې د کې ویوا د اداره د تعلیمي وی څنګه کې دا ټول شونو ته خطه صحیح ترتیب یو خدا ذهن کې وساتو دا د مو هغه مجاهدینو په باره کې دا خبره ده چې هغه سنگر کې وي مرکز کې وي معسكر کې وي غرونو کې وي ها او راغله د مو هغه تعلیمي نظام چې هغه وړو بچیانو لپاره دی مکتبونو لپاره دی او د مو خپل کالجونو خپل یونیورسيټیانو ورشي پر هغه کې بیا کوم فکری دی هغه فکری واقعي دی تعلیم څخه کوم دی عقیده د پر د فکر لفظ استعمالول نه دي دا د نوي نوی نظام خلکو راخستی فکر نه د سطحي شای عقیده پوښ شای دی وجنه عقیده لفظ استعمالول ضروري نو هغه د پرم بل پروګرام نه لري د خبر باندې تاسو خبر کوم مسایل ته کوم مسایل ته د ضرورت وي عقیده کې عمل کې اندرنګ بیا عصري علومو کې چې کوم شونو ته د موږ ضرورت وي موږ د مغه تعلیم خپل بچو ته ورکو کنه قبل تعلیم ورکو ورکو خو هغه د ترتیب دی نور قاعده سي پرېونه ته جوړاواګه نه صحیح دی هو ترتیب خواندار کنه دغه مسائل خواندار دي کنه ترتیب ورته تور کا کوم رنگي ورکاوي مسائل اندغه دي ته موږ ضرورت کنه نو د خبره څه نو اش کې پیش نظر وي دا موږ څه معمولی شای نه ګڼو مطلب د موازن کې خبره دا ده چې دا دوره موږ څه ټکو شای نه ګڼو معمولی شای نه ګڼو او بلکې صرف ناکام د واجنان دا دوره نه کوو چې مودي ته ناکام یو یو طرف ته خو ته ناکام مونږ کې مدرسو کې نشو داخلي دا کنه غیر د خو ناکام شو کنه ناکام د واجنان خو صرف ناکام نه یو بل وجه شته او وجه هغه نه غټه وجه ده هغه د مو دغه مدرسه دغه مدرسه نه بهتره ده یو په دی واجب بهتره ده هغه مدرسې سره جهاد کول مشکل دي مو دی مدرسې سره جهاد نه کوو بل په دی واجب بهتره ده اندغه مدرسه د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه منسوسه ده ثابت لري الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه اندغه وا هغه خلکو ته کوم علم خیال لري خلکو ورنه په یاد ذکر یا تو صحابه ته څو څغونه لیکل کول صحیح ده نور ټول علم یادول ونه او د مدرسې ولا ترتیب سره علم د الله رسول صلی الله علیه وسلم په چنر زده کړه باندې ترتیب زده کړه په یو د زده کړه سنگر کې زده کړه سفر کې زده کړه مرکز کې زده کړه جمعات کې زده کړه نو دا مغه طریقه ده د دې د معنی نه ده چې د مدرسې ولا طریقه غلطه ده د معنی نه ده هغه انتان جوشتو دی کنه هو دي دا مننر څنګه ته جوشتو نه به نه جایز شول اصل اصل شای نه جایز کو ته کوم اصل نه مستنبت شای دی هغه اصل وګرځو کنه دا صحیح نه دی او داغه جواز کې مو خبرې نه کوو مدرسې جواز کې خو یو خبره به کوو ته جهاد فرض عین نه پدې کې نه مدرسه به کنه جایز صحیح دی نه مدرسه کې درس کول سبق خپل زده کول نه په بل زده کول دا دوړه به ته جایز دی کته چې به علم خرابېږي علم بالکل نه خرابېږي کوم درسونه ته کې کاوه مدرسو کې کاوه هغه دي مرکزونو کې کاوه سنگرونو کې کاوه موبایل مدرسې بولرو او موبایل مدرسو کې کاوه نو اوس مو شروع کوو په دوره ان شاء الله